نه لار دا کسان ورته وي چې ترکیب کمزوری وي ګورو بسم الله الرحمن الرحیم کې ما متعلق در تراویشتو څنګه مې خاص په مدد د نام د الله دا مدد خو زه کوم چې هغه با استعانت لا مدد خو زه کوي خاص زه کوم چې هغه عامل درست راواسه بسمه کی جار مجرور متعلق دی متعلق غواړي متعلق عامل متعلق کی اغه عامل چا کې تقدیم و امر رستو کوم معمول چا کې تاخير را مخ کې کو معمول اخو ته ورځه اقرو را باشي نو زکایر توام خاص په مدد د نامه د الله چې رحمان الرحیم دی تفسیر کوم د سورۃ فاتح تفسیر کوم د سورۃ فاتح دغه متعلق او فسر سورۃ الفاتحه دغه متعلق خاص په مدد مدد مزکوي چې تبا او باد اسیانت خاص مزکوي تقدیم مسلمه کو تاخير فی تخصیص ما يجعل التسمية يعني لفظ يدل على ما يجعل التسمية مبدا له لند بدای در تام د بسم الله متعلق په چی شرا وایس بس موقع ته ګوره د موقع مناسبت بسم الله چې ته پر کوم شی باندې وای د بسم الله متعلق په دې لفظ راوړې پر شی باندې دلالت کوي په کار په قول په فعل دلالت کوي رمی کوي بسم الله دی بسم الله متعلق وسی ارمی بسم الله یارمی څون مثالونه درکې یار دروازه خلاصې بسم الله معنا بسم الله افتح افتح الباب دروازه خلاصوما قاعده دې زده کړل د بسم الله متعلق چی شي اقراوي ارزه اقراوي دروازه خلاصې بسم الله اقراوي جهاد ته بسم الله چې ووایه نو بسم الله یې اکړو دوی خو اکړو نه یي خو ما ورته هلته وویل د مقام په مناسبت د بسم الله متعلق داسې لفظ چې دلالت کولی شي پر هغه فعل باندې چې بسم الله د کم فعل په شروع کې راوړل کېږي وکذالک یزمر کل فاعل لا شان مقدر به معنی کل فاعل هر آتی په بسم الله هر وینکی د بسم الله ما یجد و تسمیه تمام دلو داسی لفظ چې دلالت کولی شي پر هغه فعل باندې چې تسمیه د کوم فعل په شروع کې راوړي یو سم نه سواس وکړو دومره وضاحت وای الحمدلله ها الله بسم الله الله لفظ الله عام علما خوای چې دا علم دی او دا راجم ده یو دلیل د علمیت داو چې یوسف ولا یوسف به کې صفت وای نو یو وخت ترکیبا صفت واقع کېدو ترکیبا چیرې صفت نو جوړ شي همیشه موصوف موصوف دا دلیل علمیت دویم عالم دی په دې دلیل بیزاوی وای ولانه لا بد له من اسم تجری علیه صفاته ذات الله پاک یو نوم خوانی چې په ترکیب او په الفاظو کې صفات جاری شي په نامه باندې چې نوم ولري څوک نه دي صفات بیان کې زید دی ای دغه سړی دی زید د کی صفاتونه دي نو خو نوم لري زید او زید موصوف کې صفات ورله بیان او ټیک ده اوس چې د اس نوم مم نه دغه سړی دی نوم نه لري اسم عالم نه د دې صفات په بیان څنګه بیانې عالمون څوک عالم دی خو نوم نه لری څو کالی مون ای پوش ولی انه لابد له من اسم تجری علیه صفاته ولا يصله لذلك مما يطلق عليه سواه دا الله په اسماو کې موږ وکتل د اسمیت د پاره بزغه لفظ الله مناسبو دعا دریم دلیل وای علم دی صفت نه دی که صفت شي لا اله الا الله به مفید نشته وي ځکه صفت معنی نه دی د اشتراک صفت خو مفهوم کلی و مفهوم کلی خو اشتراک نو لا اله الا الله کلمه توحید چې هغه و د توحید لپاره مفید به نشي توحید اگر چې دا هو بزاوی نقل کوي جمهور علما دغه رایه ده خو د بیزاوي خپل رایه ده د اصل اصل دا اول اظهر اظهر دا نه چې لفظ الله دا صفت دی صفت اصلا بیا په دې اعتراضونو دی بیا د خپل جواب کوي لفظ الله وای اصلا صفت دی خو بیا د دې استعمال غالب فزاد الله کې نو کل علم سره کأن جمع سریا لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير موكول للبشر فلا يدل عليه بلفظ فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ عالم نه دی عالم خو دې توای چې نه مې د وچ نه مې د ذات نو د وچ ذات نوم څنګه د خالي ذات نوم څنګه نوم خواله چې ذات خو ذهن تراش خالی ذات مې د ملاحظې د صفت حقيقي یا اضافي معقول د انسان او مدلول نش جوړې نه لپاره نو دی وجه دی وای چې دا د سوچ علم نه دی اصلا دا صفت ورس بیا کل علم الحمدلله دا ما چې وتا تویل چې او آیا الحمدلله حمد لغت کې ستودن توای ستایش کردن توای ستاین کول توای مصدرونو خدای ذکر دی الله فور کې مصدر معدوم مجهول حاصل مصدر معدوم حاصل مصدر شپږ اقسام د مصدرونو دي الحمدلله حمد لغت کې ما درته ستاین توای ستایل توای شرعا رب العالمين رب العالمين ترجمه کوم چې د ساتون کې دی پالون کې دی د تمام انواع د مخلوقات اسی سوالو چې رب العالمین خو ترکیبا معلومی چې دا صفت او دا لفظ الله او صفت جوړی جنا ذکر ربون صغر صفت مشبع نو اضافت اضافت لفظی دی اضافت لفظی مفید نه د تعریف اخ مفید تخفیف په لفظ کې په جانب د مضاف کې په اسقاط تنوین یا د قائم مقام تنوین چې نون تسنیه نون د جمع دی په جانب د مضاف نه کې په ستار د نوی یې اضافت معنوي دی بل لفظي دی پیا دی دی بای اضافت معنوي مفید ودا رزقا د تنين يا قائم مقام د تنين په اضافه سره تنين يا قائم مقام تنين غورځي ولي په دې وجه چې باید تنين يا قائم مقام تنين چې نون تسنیه او نون جمع دي د علامه د انقطاع د کلمې او اضافت علامه د اتصال نو کله چې تا اراده کړی کنه د اتصال چې مضاف کې هغه علامه د انقطاع چې تنوین یا نون د تسنیه او د جمع یا به غورځاینه ځکه اتصال انقطاع خو نه جمع کی چې اتصال هم کې هلته علامه د انقطاع هم پرته یي وای دا او دا ځي خبرې اسی ما د مقام کې سوال د تکوي مشهور سوال دی سوال لا چې رب العالمین ربون صغه د صفت مشبعه ده اوري چې مفید نه شو د تعریف نو صفت د الله معرفه نه جوړیږي لله کو الله موصوف معرفه رب العالمین صفات او دا صفات جوړیږي نه دغه اعتراض دی اجابت لفظی دی مفید تعریف نه دی دا اعتراض دی دلته مضاف چې لفظ د ربون دی صيغه د صفت د سره دنه دا صيغه د مصدر د حمل شوی د په الله باندې مبالغه نو چې مضاف صيغه د مصدر سوله صيغه د صفت د سره سونه د اضافت لفظي هغه اول شرط کوت نو لفظي نس نو معنوي سو چې معنوي سو مفيد سو د تعریف مطابقت ما بین د موصوف د صفت کې راغلی بیا وګورئ سورت شعرا فرقان فرقان سورت شعرا شورا نه سورت شعرا آیت نمبر 78 اتا او یایم الذي خلقني فهو يهدين بیضاوی وایې چې العالمین دا جمع ده دا عالمون عالم اسم دی د ما یعلمو به یعنی اسم اعلا لکه خاتم اسم دی د ما یختمو به قالب اسم دی د ما یقلبو به چې دای په ذریعه باندې خټ اړول کیږي چا ته موږ غالب وایي اصلا قالب موږ غالب خاتم عالم خاتم قالب صيغه د اسم علی دا خو تین سری شیخ معنی چې شي دا عالم ای ستا وای به هو کل ما سو الله من الجواهر والارس دا الله سوا څه چې دا ټول ټول ټول عالم دی نو العالمین جمع ته کم ضرورت عالم خو کل ما سوا الله ته ورغو اخو څه شی پات نسو نو جمع ته ضرورت نه اوس رجل دی اخو یو ته ورځي نور افراد ته نه نو جمع ته ضرورت سته چې نورم پکې راځي خو عالم خو کل ما سوا الله ته ویل کېدو جمع ته ضرورت پات نسو جمع سوی نه نو هلته بیا تاویل یشمل ما تحت من الاجناس المختلفه جمع سوره فزعلم د دې لپاره چې عالم لانی چې اجناس مختلفه دي چې دا ټول شامل شي عالم الانس عالم الجنس عالم الحيوانات عالم النباتات بیا جمع سول صيغه د زیلو کول پدې بنا په تغلیب باندې چې عقلاو ته تغلیب ورکړل شوی دی په غیر ذوی العقول باندې الرحمن الرحیم دا دواړي صغیر دي مبالغه لکه غضبان او علیم رحمان لکه غضبان رحیم لکه علیم ماخوذ د رحمت سره تابع زاوی کې چې رحمت نه یې ښکار کیږي رحمان و رحیم اطلاق په الله نه سي کې معفو رحمت سلامت ولګي رقت قلبي دا د زړه نرمه ده نری کې ده زړه سوی چې ورته وای نو دا معنا جوړیږي ظاهرا چې الله ډېر زړه سوان نه نو سوال دی زړه او بیا سوای قاعده کلیه د الله په اسماء او صفاتو کې دا ده هغه اسماء او صفات چې د کوم اسماء او صفات اطلاق ظاهرا پر الله نه سي کیږي قاعده په کې دا ده چې دغه سیاسما او صفات دا ماخوذ او معتبري په اعتبار د غایو د نتیجې سره رحمت په شروع کې زړه سوي ته وایي دا انفعال سو دا تأثر سو دا انقلاب سو دا تغییر سو دا د الله پاک کې محالو د رحمت یو انتها ده د زړه سوی بیا نتیجه چی شي احسان تفضل شکان د رحمت یو شروع د یو اخر ده رحمت زړه سپی ته وای او اخر چی شری شکان چا به انسان رو سوزی خو شو سر کوي کنه هغه احسان هغه غایه ده هغه نتیجه ده اخر ده پای ده رحمان و رحیم و تبر دی په اعتبار د غایه سره غایه خو نو احسان کولو ځکه ما درتویل الرحمن الرحیم الله نعمتونه ورکوي غټ نعمتونه واړه نعمتونه دا فعل ماخوذ په اعتبار د غایه غایه افعال تاثیرات دي یو سپری باندې پوسواست دا قاعده کلیه سو دې مقام کې الرحمن الرحیم عام مهرباني دنیا کې هم په کافر هم پر مؤمنو پر ډیرو خلکو مهرباني کوي الرحیم خاص مهرباني په آخرت کې دا چې مبالغه شي په کم چې مبالغه شي په کیف کې ما معنا درته کښنه الرحمن غټ نعمتونه ورکي د آخرت هغه ټول غټ دي دنیا کې مغټ واړستا نو رحمان دنیا او آخرت دواړو سره لګي یا رحمان دنیا والآخرة او رحیم معنا واړه نعمت نور کې یا رحیم الدنیا رحیم الاخره بیا په دې معنا نه ویل کېږي کې دې بیزاوی ویل کېږي په څه سر خلاص الرحمن الرحیم مبالغه په کم کې مبالغه په کیف کې مالک یوم الدین مالک دې د ورځې د جزا او د سزا مالکون کې بیا غسوال چې مالک یوم الدین ترکیبا صفت د الله د لفظ الله او چون کې دا اضافت اضافت لفظي دی مفید نه دی تعریف آره چې دغه اعتراض سوای هغه زوړ اعتراض پر کم دلتم دی خو جواب بدای چې مالک یوم الدین هم اضافت لفظی نه دی د اضافت معنوي دی مفید د تعریف دی طبقت ستا اضافت لفظی نه دی ولی نه دی نو وایه دلته مالکون اسم فاعل په معنا د فعل ماضی دی نو چې اسم فاعل په معنا د فعل ماضی سو خو شر د عمل فوت سو کنه وای اسم فاعل چې عمل کو په دې شرط کو چې دی په معنا د حال یا په معنا د استقبال دا د سره په معنا د ماضی سره نو مالکون اسم فاعل دی په معنا د ماضی شرط د عمل یې پوه سو نو مالکونه عمل نه دی کړی چي نی دی کړی کنه اغ مضافله معمول نسو نو اضافت لفظی نسو اضافت لفظی ستوي او تكونو مضافتا الى معمولها مضاف صغه د صفت وي مضاف و خپل معمول ته نو چې مالکون په معنا د پیل ماضی سره سو عامل نسو د سره اغه یوم اچا ته چې مضاف دی اغه معمول نسو دغه ظرف جاري په مجرا د مفعول باندې اتساعا معنا د جریان د ظروف په ځای د مفعول اتساعا انتصاب دی د ظروف به د تقدیر د فی په شان د مفعول به دی باندې پوس واس پای دا معنا د اتساع په ظروف کې د اتساع په ظروف کې کیږي چې ظروف ظروف متصرفه بیا یو قرات داغه دی د مالکون والا بل قرات دی د ملکون والا دا د مالکون قرات راجع دی پر ملکون ځکه د مالک اختیار وسی په خپل مملوک ملک اختیار دونه نه وسی یا چې مالکون نه مازول کیږي مالکون مازول کیږي ملک باچا ته وایي علا بل په دې باندې چې مالک درش کېدای شي ملک درش نه هر کله چې معنی کون د الله پاک خصوصي صفاتو نو تسمیه او تسمیه په دینامه دا نو سي دا د الله خاص نوم دی یار مالکون چاته نوم مشدي دا نوم غلط دی لکه الله چې چاته نوم مشدي یا رحمان چې چاته یا قدوس چې چاته یا ستار او غفار اوره تسمیه بلا غسی سمنا وراوه یلحدون فی آیاتنا ټکه مو حافظانو دل کې ناشته دي د یاست چې لحات کوي پر د اخر چې لحات کوي د الله نوم چا مخلوق تور کوان دا د الله په نومونو کې لحات دي کجروی دا اسم دا درته ګوري دا نمونه غلط نمونه دا نه دی راشه باج نمونه شي بد نمی وای دا پک دی پک هی پک اره چاته نمی وای دا د نوم دی دا شي ا پک دی دا پلانې یا دا پلانې اوس زه شي اخم نه دا شي نه چې د چا نمی پکې زنان نمونه کیم دغه سیسته باید فخر نمی او باید چې هغه شي لغو فلتو نمی القاب خاص شروع دي نجم المله یو ابن عباس صباح العلوم ویل کېده ا د ترجمان القرآن ویل کېده ابی ابن کعب ته ستا په یاد چې ما د ته بار علوم دی البرهان په حواله باندې حضرت زید دا خپل یو فقيه فقيه مفتي نور داسي څوک فرایض کې ماهر څوک یو بل کې دا ما تاته ویلی وو په فضائل د علم تفسیر کی ما تاته ویلی وو دغه عنوان لاندی د برهان په حوالی اسی می دا درته وی چی ګوری یکی دا تکلفات نا علامه فهامه پلانه وی پلانه څو څو لیکی خالی په تعریفو ډکی ما نه لیدلی دی بای څو لیکی ډکی په تعریف باندې او راز پکی بده چی شی چی بده کودا پهاړ نکلا چوا اخنو اسم رجل اخنو اسم اسمو رجل چې حمل صحیح سي نمونه کې چې د الله باندې سي هغه دادي ملک الاملاک ولا مالک الا الله مالک واجه الله د چانم چې عبد المالک نو آیت مالک موا چانم چې عبد الرحمن یا ته ادرامان موا مرامان وای چانم عبد الخالق تنم وای عبد الخالق عبد الرحمن عبد الرحیم چې ژوندی مې په ډبره وویشته نو اوس چې زه مړ شوم اوس زما د قبر نه ګرځئ راګرځئ اوس زما د قبر کاڼي ښکلوئ عبدالرحمن بابا ډیر معقول سړی وسی اوریجو شرع د فقه اکبر اگر اخی غوای دا شنونه غلط دي قدوس چاته وای رزاق چاته وای عبد القدوس وای عبد الرزاق وای نمونه پرې کومه حجت الله البالغه کی شاه ولی الله رحمه الله هغه وای غلط نمونه لکه عبد عبد شمس عبد العزى د دې تغییر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شان یو زنان او داین مو فخری نوم یو د بل زنان نوم غلط یو نوم مروا هغه بدل ک مرای بدل ک په جمیله باندې بل نوم بل واغې بل تر اړ د یو نوم مزاحم وای نو می بدل کو په بشیر باندې مسند تیالیسی د ابو داود تیالیسی هغه مراوي تهذیب السالکین مراوي حجت الله البالغ هم وای شر د فقه اکبر د مولا علی قاری هغه هم وای بیا توفت الاحوزی شر ترمذی مبارک پوری دا یو مستقله موضوع زما بای په مسائل کې د مخصوص یا کدی په بنیادر تعظیم مخصوص اکی دا مطلب چې دا زه چې چانه دا تعظیم کوم هغه څوک په دې خبر نه علما رضا کې عالم الغیب تمسیر فی بولی د مخصوص یا کدی په بنیاد باندې هر تعظیم کا کونی کا فعلی قلبی کا قالبی ایاک نعبد خاص تا ته بندگی کو نه بل چاته ایا ایاک کی دغه ایا نه دی دغه ضمیر دی ضمیر د متکلم مخاطب غائب ګرد ایا راځي ایا نو پیژنې به څنګه چې دا زموږ متکلم کوم مخاطب وما ينهقه من الياء ضمیر ای یا دی دا ک یا هو یا اغه یا دا حروف تی زائد د پر د بیان تکلم او خطاب دی چا دا پکې ویل چې ضمیرونه دغه ک او هغه ایای کې دغه یا ده ایا کې کې دا کاف دی ایا ضمیر نه دی نو ایا چې شي دی و ایا عماد دی عمود دی یوای چې عمده دی دا کاف خو نو په دې خو نه وایي تسل تلفظ نه شو کېدی دغه ایا بالښت شاته ورته کښې شو چې ایا کا زمیر کاف دی هغه ایا بالښت دی چې د کاف ته کیا ورته کوي خدا کول ضعیف دی د شی بالښت تر شی ډیر غټي بالښت دون یې هبه یو شی دون اورځي ایا کا یو کوچنی هلک ته د دوو کالو ماشوم ته څوک دونه مالش دی جدي ها ایاک چا دا پکې وی چې دا کو هغه هو او یا زمیرونه هغه دی یا عماد او عمود یا کول مارت کې دلته ایاک نعبد بیا تخصیص په دې کې یو تخصیص خپل د صغیر یا سمانه میږي بل تقدیم سره نعبد کو التفات عام شو نکته دا غي بیا خاص نکته کستا په یاد مختصر المعنی کې التفات شپږ اقسام دي جمهور د سکاکی په تاریخ کې اختلاف لند نه ده التفات طرز کلام بدلول دی طریقې سبل تشپږ اقسام دي په تقسیم سنی عقلی دي کې فائدہ دا چې طرز کلام بدل شنو سن شات راځي خاص تا بندگی کوم شغه د جمع راوړل اعبدون نعبدو الان کې دلته سړی یو دی ولاړ دی ته وای په منځه ولاړ نعبدو وای شغه د جمع ولې ته جمع د تعظیم په ګل یو دغه شی دی ذکر چې جمع د تعظیم په منځه باندې ولاړ خپل تعظیم او عظمت بڑای ښکار کوي منځه خادم نور عاجز ښکار کوي جمع د تعظیم لپاره شه جواب دي زده کړي اياک نعبد کله دا شي بای صيغه د جمع صيغه د جمع د تراول شوی ده اشاره دې ته شهر عابد خپل عبادت ورن غاړي په د ضعیف د عبادت عام عابدین کې د دې لپاره چې دا غو د عبادت قبول په برکت زمایم قبول شي ایاک نعبد یوازې ولاړ یم ایاک نعبد وایم نعبد الله ستا عبادت کو نور عابدین مې د ځان سره یاد کړل د خپل عبادت ته او د عبادت په زمن کې ورته رول غواړم دا غواړم چې الله ټماټر د املوکو په تول کې تیز زما عبادت کو ټماټر دی چای نه دی انور مې رایاد کدا غو د املوک ټماټر د املوکو په تول کې تیرول غواړم نو چی دا چی کی ټول پر اکاونټ کی بیا الله در قبلی ستا دام قبلی ځکه الله دا چې نه کی چا قبلی چا دا نه سودا کې چې کم سخی سړی سودا کې انسانانو کې چې کم سخی سړی په به کې هغه دا چې نه کی چې جهاد راګرځي او ردی ردی نو الله به خیر اسنه کی غیر المغضوب ترکیبان دا بدل دی دا الذين انعمت عليهم الذين انعمت عليهم دا اسم موصول څه بدل کول بدل کول کې بدل مبدل منه دواړه متحدي ذاتان او مستحقان اغه الذين انعمت عليهم او دغه غیر المغضوب عليهم او دغه ولد ظالم دا ګرځي او خلق دی مغزوب خو مغزوب دی بای دا ترکیبا بدلو او بدلې کولو چې بدلې کول څنو دغه معنا کیږي لکه دا ما چې درته وکړه غیر المغضوب علیهم بدلې کول بیا ول الظالمین نه لار د ګمران دا معنا نه ولا الظالمین او نهم ګمراهان ولا الظالین کې هغه د لام نه دی لا دا زائد دی د پار تاکید د نفي چا نفي مستفاده ده د غیرو څخه په غیر المغضوب کې غیر المغضوب ولا الضالین اغه غیرو کې معنا د الله و غوا داسي لا المغضوب عليهم ولا الضالین غیر په معنا لا نافیه لا المغضوب عليهم ولا الضالین ويا دي دي په بيزاوي کې بای په دغه وجه جایز په دغه وجه په کوم وجه چې غیرو په معنا د لا نافیه دي دا ترکیب جایز دی چې انا زیدن لا زاربون هم غیر زاربون غیر زاربین دا ترکیب جایز دی دا جایز پرې دی چې په دې ترکیب تقدیم دا معمول د مضاف الیه نه راځي نه پر مضاف نه پر مضاف الیه ځکه غیر زاربین کې دا غیر په معنا د لا نافیه دی نو هغه زیدن چې دی چې دا په معنا د لا نافیه سنو غیر مضاف نه دی زارب دی زارب مضاف نه نه دی زیدن داغه معمول نه دی بای تقدیم را نه مولي اعظم صاحب په پوهې ژبه کې بیا په پوهې شي نه تی بده یاست او غیر انا زيدا انا زيدا غير زاربين. زيدا غير زاربين اسی ظاهرا خدا د چې زيدا چې کم دی کنه دا مفعول به دی د اوغ زاربون زاربون مضاف نه دی کنه دا غیرو د پاره شانو دا خو چې زیدن دالته د کښې شو دا خو لازم سو تقدیم ده معمول د مضاف الیه هم پر مضاف الیه هم پر مضاف یوازې پر مضاف نسی مخکې دی تا هم پر مضاف هم پر مضاف الیه مخکې کړي انا زیدن غیر زاربین زیدن معمول دی د زاربون مضاف الیه د غیرو لازم شو تقدیم د معمول د مضاف الیه هم پر مضاف الیه هم پر مضاف ما ته ته جواب وکړو چې وای شړیا ترکیب مطابق معنا دا سو چې نو خو په او باندې غضب سوی استا آ کسان چې تا احسان کړی په کوم کسانو غیر المغضوب علیهم چې نو خو ستا قار سوی په او باندې او نوم گمراهان دي غیر المغضوب کې دا بل امام ولي اشکال چې صفت الذين معرفت څنګه سو غیرو متوغل فی الابهام دي دا خو نه معرفه کیږي په اضافت سره معرفه ته دغه یو اعتراض و ناورین نو جواب یې دا و چې دا مضاف ته ما له ضد واحدون ته د دې ضد واحد هغه منعمن علیهم دی نه بس معرفه دغه سوایا او لا بلم کې دی بای آمین اسم فعل په معنا د استجب معنا دا دعا قبول کړم ای لوی الله